قسمت قبلی اندکی در مورد اقتصاد دولت اسلامی سخن گفتیم و این سؤال را پرسیدیم که چرا دولت اسلامی به جای اسکناس کاغذی از فلزات گرانبها استفاده می کند د الله د مکر عظمت ته حیرانېږي، د کفارو په کمعقلۍ پورې ورته خندا راځي او د مؤمنانو سره د الله رب العزت په تأیید او مرسته خوشحالېږي. هره ورځ د کفارو مشران راښکاره کېږي او په ګزونو ګزونو نقشې وړاندې کوي چې دغه سیمې مو د مجاهدینو څخه بېرته ونیولې، لېکن دومره زحمت نه کوي چې وګوري هغه څومره مصارف دي چې اسلامي دولت د دغو ځمکو د نیولو لپاره لګولي وو. او هغه څومره مصارف دي چي د اسلامي دولت څخه د بېرته نيولو له پاره خرڅ کړی شي. هره ورځ د خپلي وهمي کاميابۍ له پاره پروګرامونه جوړوي او د خپلو کاميابيو په نشه کي څه موده مست وي، په همدغه نشه کي ويده شي او دا خوبونه ګوري چي په اسلامي دولت به په حقيقت کي کامياب شو. الله عزوجل يې ټول امېدونه هغه وخت ناهيلي کړي چې په دې خبر را ويښ شي چې د الله عزوجل لښکرو د ځمکې په کومه برخه کې تازه فتوحات کړي دي. اوس نو کفار په دې وېره کې دي چېرته الله عزوجل د دوی په موهومو کاميابيو او دعوو کې په خپلو بندګانو بل نعمت او اساني رانولي. دوی مکر يانې تدبير کوي. او الله هم تدبیر کوي او الله عز وجل غوره تدبیر کوونکی دی نن چې کفار د فلوجي ښار په نیولو کومې مېلې کوي دا زموږ لپاره ژوندی دلیل دی هغه ښار چې د اسلامي دولت ځواکونو په ولکه کې او د الله د پوره قانون په پلي کولو سره یې پرې خپل اهداف ترسره کړل او له دېرشو نه زیاتې میاشتې د روافضو په ماریو کې لکه ازغی نښتی و. روافضو د دغه ښار په دروازه په زرګونو مرګ ژوبله وزغمله او بې شماره وسلې، مهمات او مالونه یې پرې تاوان شول او په ډلو ډلو صلیبي جنګي الوتکې به په اسمان کې ګرځېدې. خو کفار دغه ښار ته په داسې وخت کې راننوتل چې په وینو سره وو. هلته د خلافت د غازیانو مړي نه ول چې دوی پرې اتڼه وکړي، نه هلته وسله وه چې په غنیمت یې خوشحاله شي، نو خپل قهر یې هلته په ګټو او دېوالو سړول پیل کړ، دوی هلته هر څه ورانول پیل کړل، تر څو هغه یادونه له منځه یوسي چې دوی ته یې ذهني تکلیف جوړ کړی، په داسې مهال کې چې دوی د خپلو مصرفونو حسابونه لګوي او ټول په دې پوه دي چې د دغو مصرفونو بیه د پروپایګنډې له پولو اخوا هېڅ نه ده. لېکن په همدغه مهال کې هغه کامیابۍ چې الله عزوجل په اسلامي خلافت احسان کړې ډېرې لوۍ او هر اړخیزه دي ولله الحمد الله رب العالمین مجاهدینو ته په فلوجه کې ډېر ثبات ور په برخه کړ چېرته چې هغوی د نهو میاشتو سختې کلابندۍ باوجود ژوند کاوه په لوږه او د وسلې او مهماتو په کمښت یې صبر کاوه او د خپل رب نه بغیر یې هېچا ته فریاد او ژړا نه کوله دا لا څه چې په مشرکینو یې خپل بریدونه جاري ساتل او په یوه حمله پسې به یې بله حمله ترتیبوله چې هر ځلي دښمن ته درانه تلفات اړول. کله چې د احزابو ډلې پر مجاهدینو را ټولې شوې او له هرې خوا یې پرې کړۍ تنګه کړه، نو مجاهدینو خپلې خپې په ځمکه کې خښې کړې او یوه لوېشت خاوره ترې مشرکینو تر هغې ونیوله تر څو چې پرې د کفارو د وینو سېلاب روان نه کړ. په همدې حال کې وو چې الله عزوجل د مهماتو له پلوه معذور کړل. ځکه ټولې مرمۍ د مشرکینو او مرتدینو په سینو کښې خوندي شوي، د مجاهدینو سره موجود ټول بارود د مرتدینو د جسدونو لپاره د اور لمبې شوې، نو د جنګ له میدانه سرلوړي ووتل چې د جنګ لپاره یې د سنګر د بدلولو او خپلې بلې ډلې سره یې د یو ځای کېدو اراده درلوده. دغه کار یې وروسته له هغې وکړ چې مشرکینو ته یې د هغې بیې اندازه وښودله چې پرې به د توحید د معسکر او د خلافت د غازیانو سره ټکر کوي. بل پلو ته یې ټولو مسلمانانو ته همدا خبره واضحه کړه چې که روافض په مسلمانانو غالبه شي نو کوم کرکجن اعمال به ورسره ترسره کوي. مجاهدین له فلوجې په داسې حال کې ووتل چې هغوی د الله په فضل له هغه څو چنده زیات مټور په جنګ کې سخت د مشرکینو د وینو تویولو ته په شوق کې دي او د امیرالمؤمنین حفظه الله په امیانۍ کې داسې غشي دي چې د الله عزوجل د دښمانو سینې پرې ولي او په ټولو جبهاتو کې د خپلو وروڼو مرسته کوونکي، کمی پوره کوونکي، سنګرونه نیونکي او په فتحو او کامیابیو کې برخه اخیستونکي دي. مجاهدین له فلوجې وتل لېکن باذن الله د هغوی سره هېڅ ډول شک نشته چې دوی په دغه خاوره هغه څه قایم کړي وو چې الله پرې راضي کېږي. دوی ټول دین قایم کړی وو. دوی شرک او مشرکین له منځه وړي وو. دوی شریعت حاکم کړی وو. د لمونځ پابندي کوله، زکات یې ورکوو، د نېکیو امر یې کاوه، د بدیو یې خلک منع کول. د الله په لاره کې یې جهاد کاوه، هر څه یې چې د وسه وو هغه یې لګول چې د الله د دین ساتنه وشي. د دغو باتورو مجاهدینو هره ورځ دا عزم دی چې دغه ځمکه او ټوله ځمکه د اسلام په انګړ کې شامله کړي او د شریعت احکامو ته یې سرټیټي کړي. مجاهدین له فلوجې وتل لیکن باذن الله بېرته ورته په ډېر زیات تلوار راتلونکي دي تر څو کفار د دوی په لاسونو هغه څه وڅکي چې مخکې یې څکلي وو. مشرکین به باذن الله بیا په مخه اخلي، لېکن بغداد ته نه، بلکې د مشرکینو څخه زموږ د بدلې میدان ته، د شرک اډې، نجب او مرداره کړی شوې کربلا ته، باذن الله بیا به مؤمنان د الله په مرسته خوشاله وي. الله عزوجل مرسته کوي د هغه چا سره چې یې خوښه شي او هغه زورور او رحم کوونکی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو اورېدونکو ګلالیو ماشومانو په دې هیله یو چې تاسې به ټول روغ جوړ خوښ خوشحاله اوسئ قدرمنو ګلونو ماشومانو په دې هیله یو چې زموږ د بېلابېلو خپرونو څخه به تاسې مثبته فایده اخلئ د تل په څېر بیا هم ستاسې لپاره د ماشومانو کومه ځانګړې خپرونه چې ده د خراسان ګلان ماشومان او یوه ډله د خلافت مجاهدین او یوه ډله د همداسې لکه دا مونږ چې ماشومان سره را ټول شو یوه ډله مونږ شو د خلافت مجاهدین شو یوه ډله همداسې حکومت والا شي بس جنګ به سره شروع کړو هغوی بوستې سارې کړي بوستو جنګ وکړو هغوی په منډو کړو بوستې هر ځای ځایونه ترې ونیسو وسلې هر څه ترې حکومت هر څه ترې کړو بیا چې بوستې فتحه کړو مونږ پرې تور بیرغونه ولګوه نو امید جانه په مدرسو کښې درته استادان پروګرامونه برابروي چې تاسې ونازوي مطلب چې په عراق او شام کې کوچنیو ماشومانو زمزمې کوي، لکه څنګه چې په خراسان کې ګلونه ماشومان د ټوپکو لوبې کوي، نو هلته هم ماشومان لوبې کوي، ماشومان خوشحاله دي، درسونه وایي، په هره برخه کې پرمختګ روان دی د اسلامي خلافت په ټولو ساحو کې. نو راځئ ګلونو ماشومانو چې دا ترانه سره په شریکه واورو چې دا ګلالي ماشومان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو په دې هیله چې تاسې به ټول راک روغ او خوشحاله اوسئ قدرمنو اورېدونکو د غرب له لورې د دې روانې فکري جګړې په ځینو اهدافو تاسو سره خبرې کوو په دې هیله چې تر پایه را سره مله پاتې شئ غرب د لاندې یادو شوو اهدافو لپاره په اسلامي نړۍ کې د عسکري جګړې تر څنګ فکري جګړه هم پیل کړې ده او په هغې باندې هر کال په میلیاردونو ډالر مصرفوي او په میلیونونو کارپوهان او متخصصین یې په دغه فکري جګړه کې د بېلابېلو فکري، فرهنګي، سیاسي او تعلیمي موسساتو له لارې په کار اچولي دي. لومړی هدف، په مسلمانانو کې د غرب په مقابل کې د مقاومت روحیه له مېنځه وړل. غربیان په دې پوهېږي چې تر څو د مسلمانانو په ذهنونو کې د حریت احساس موجود وي، د جهاد، هجرت، شهادت او قربانۍ فرهنګ یې د فکر منځپانګه تشکیلوي، تر هغه پورې به په روحي او معنوي لحاظ ځان د هر یرغلګر مقابلې ته تیار بولي او په دې لار کې به هر ډول مالي او ځاني قربانیو ته حاضرېږي. خو که یو ځل یې دغه مفاهیم له فکر څخه د فکري جګړې د وسایلو له لارې وویستل شي، بیا که هر څومره په مادي وسایلو او فوځي امکاناتو سمبال هم شي، د دښمن مقابلې ته نه تیارېږي، لکه چې همدا اوس همدغه روحیه د ټولو غرب ځپلو اسلامي ټولنو په ځوانانو فوځونو کې لیدل کېږي. د اسلام په تاریخ کې ګورو چې مسلمانان هر وخت د لږو افرادو او کمزورو فوځي وسایلو په درلودلو د زورورو دښمنانو مقابلې ته په مېړانه تیار شوي دي او د الله جل جلاله په فضل یې جګړې هم ګټلې دي او دا ځکه چې په هغه وخت کې په مسلمانانو کې په اجتماعي ډول د مقاومت روحیه ژوندۍ او معنویات یې سرشاره و څپاند وه خو اوس د اسلامي هېوادونو په میلیونونو فوځونه د لوړو فوځي مهارتونو او پرمختللو جنګي وسایلو له درلودلو سره سره بیا هم د دښمن په مقابل کې د درېدلو توان نه لري، بلکې اصلا نه غواړي چې د دښمن په مقابل کې ودرېږي، بلکې دا ورته ښه ښکاري چې د خپلو ملتونو په خلاف د یرغلګر دښمن په صف کې ودرېږي او ځکه چې فکري جګړې یې له هغوی څخه د مقاومت روحیه سلب کړې ده او هغوی په داسې ډول روزل شوي چې باید د اسلام د دښمنانو د اهدافو لپاره کار وکړي. دوهم هدف، مسلمانان د اسلام په دین، تمدن او انساني ارزښتونو شکمن کول. صلبي غرب غواړي چې مسلمانان دې په دین، عقیده، اخلاقو، فکري ارزښتونو، ټولنیزو عادتونو او مناسباتو کې د دوی په څېر وي او په هر څه کې دې د غربیانو تقلید وکړي. په دې کار به له یوې خوا د غربیانو په خلاف د مسلمانانو په زړونو کې کرکه او کینه ورکه شي او د هغوی د استعماري پلانونو مخالفت به نه کوي او له بل لورې به ټوله اسلامي نړۍ د غربي مصنوعاتو لپاره په یو لوی استهلاکي او مصرفي مارکېټ بدله شي، ځکه چې د مسلمانانو د ژوند ضرورتونه به هم په هغه صورت کې د دوی د هغو په څېر وي. او دا چې مسلمانان به یې په خپله نه شي جوړولی یا به یې په ښه کیفیت او ارزانه بیه بازار ته نه شي عرضه کولی، نو ټول مارکېټ به د غرب د صنعت پر مخ خلاص وي. خو په اسلامي نړۍ او اسلامي امت کې اسلامي شریعت، اسلامي عقیدې او اسلامي تمدن د غرب د دغو اهدافو د تحقق مخه نیولې ده، ځکه چې مسلمانان د خپل ژوند هر څه باید د خپل شریعت مطابق او د خپلې عقیدې په رڼا کې د اسلامي ژوند دود او اسلامي تمدن له غوښتنو سره سم عیار کړي. چې دا کار بیا له مسلمانانو څخه یو بل ملت او جلا امت جوړوي، چې هر څه یې باید له صلیبي غرب څخه مختلف وي، ځکه چې اسلام خپل پیروان له کفارو سره له مشابهت څخه منع کړي دي او د خپل دین په اصولو او آدابو ټینګ پاتې کېدلو ته تشویق کوي. د دې لپاره چې غرب د مسلمانانو او کفارو تر منځ دغه جلاوالی له منځه وړی وي، کوښښ کوي د فکري جګړې له لارې د اسلامي امت بچیان په خپل دین، عقیده، اخلاقو، تمدن او لوړو انساني ارزښتونو شکمن کړي. او په ډول ډول منفي تبلیغاتو د اسلام حقانیت او د شریعت افادیت تر پوښتنې لاندې راولي. کفارو په دې لار کې د فکري جګړې ټول وسایل لکه مکتب، پوهنتون، نصاب، فرهنګ، میډیا، اقتصادي شرکتونه، څېړونکي، شاعران، ادیبان او بالاخره هر څه په کار اچولي تر څو مسلمانان پر خپل دین بدګمانه کړي او د سیکولریزم، لیبرالیزم، ماډرنیزم، ډیموکراسۍ او ګلوبلایزیشن له لارې په هر څه کې د غرب د خبرې منلو ته ورواړوي. درېیم هدف. غربي ټولنو ته د رښتیني او مکمل اسلام د رسېدو مخنیوی. د غرب حکومتونه او مسیحي کلیساګانې په دې ښه پوهېږي چې اسلام د خپل فطرت او معقولیت له امله په هره سیمه او ملت کې د منل کېدلو وړتیا لري، خو په دې شرط چې په رښتیني او مکمل ډول ور ورسېږي. د نړۍ د ډېرو هېوادونو لکه د هندوستان، بنګال، برما، تایلنډ، مالیزیا، اندونیزیا، فلپاین او د منځنۍ افریقا د ډېرو هېوادونو خلکو اسلام د دعوت له لارې منلی دی. هلته هېڅ فاتح لښکر نه دی ورغلی چې د فوځي فتحې په نتیجه کې هلته اسلام خپور کړی وي، بلکې خلکو په خپله د اسلام معقولیت، حقانیت او افادت لیدلی او بیا یې منلی دی. په صلیبي غرب کې اوس هم دا وېره خپره ده چې که اسلام په رښتیني او مکمل ډول غربي ټولنو ته چې د مسیحیت له نه معقولیت او استبداد څخه ستړي شوي دي ور ورسېږي، نو لرې نه ده چې د غرب معقول او باسواده خلک به یې چې د حق موندنې په تلاش کې دي ومني او په یو مخیز ډول به مسیحیت او مادیت پرېږدو او اسلام ته به مخ ور واړوي چې بیا به د دغې څپې مخه نیول ورته ناممکن وي ځکه چې همدا اوس په غرب کې ډېر خلک د اسلام په اړه په مطالعه او څېړنو بوخت دي او په زرګونو یې په هر کال کې مسلمانېږي د دې لپاره چې غربیانو اروپا او امریکا ته د رښتیني او مکمل اسلام د رسېدو مخه نیولې وي لاندې درې کارونه یې ترسره کړي دي الف د غرب حکومتونه او کلیساګانې کوښښ کوي چې غربي ټولنو ته اسلام په مسخ شوي او تحریف شوي شکل کې ورمعرفي کړي اسلام ورته د تېرې زمانې داسې یو دین معرفي کړي چې له توري، قتل، جنګ، لاس او پښو پرې کونې او پر خلکو له مذهبي تسلط پرته بل څه نه پېژني. نه نظام پېژني، نه پرمختګ، نه سوله پېژني او نه سوله ایز ژوند، نه تمدن پېژني او نه پرمختګ، نه انساني عواطف پېژني او نه هم د بشري ژوند فطري تقاضاوې او د ټولنو په ژوند کې تغیر د عقل، علم، فرهنګ او ذهني قناعتونو په وسیله نه، بلکې د توري، ټوپک او سوټي په زور راولي. د غرب مېډیا، سیاسي او دیني قیادتونه یې په نه ستړي کېدونکي ډول د اسلام په خلاف په دغه ډول زهرجنو تبلیغاتو لګیا دي او په دې لاره کې هر کال په میلیاردونو ډالره مصرفوي تر څو غربي ټولنې د اسلام له منلو ایسارې کړي. د غرب سیاسي، فکري او دیني قیادتونه کوښښ کوي له خپل هر ډول سیاسي، اقتصادي، فوځي او نړیوال نفوذ څخه په استفادې د اسلامي نړۍ حکومتونه دې ته مجبور کړي چې په خپلو هېوادونو داسې تعلیمي نصابونه رایج کړي چې په هغو کې حقیقي اسلام ځای ونه لري، علما، دعوتګران، دیني مدارس، اسلامي تنظیمونه، چاپخانې، نور جهتونه چې د اسلامي دعوت لپاره کار کوي تر شدید فشار لاندې وساتي، ویې تړي، ویې وژني او یا یې دومره کمزوري او په خپل ځان مصروف کړي چې غرب ته د صحیح اسلام له رسولو عاجز پاتې شي، ټولې شتمنۍ، مادي او معنوي وسایل ورڅخه په بېلابېلو نومونو او بهانو مصادره کړي او بالاخره یې په خپلو هېوادونو کې د فقر، ذلت او مشکلاتو ژوند ته اړ کړي تر څو نورو خلکو ته د دعوت توانایي له لاسه ورکړي. همدغه وجه ده چې په اکثره اسلامي هېوادونو کې په اسلامي تنظیمونو ډول ډول بندیزونه لګول کېږي او د فعالیت مخه یې نیول کېږي او د دې په مقابل کې عامو خلکو ته داسې څه د اسلام په نامه معرفي کېږي چې هغه یا اصلا اسلام نه وي او یا د اسلام یو مسخه شوی شکل وي چې سلیم فطرت ورڅخه نفرت کوي. غرب که له یوې خوا غربي ټولنو ته د رښتیني او مکمل اسلام د ورتګ څخه مخه نیسي، له بلې خوا هغو ډلو، تنظیمونو او حرکتونو ته په غرب کې د فعالیت اجازه ورکوي چې یا خو اسلام په اوښتې او تحریف شوې بڼې خپروي او په خپله هم په اسلامي ټولنو کې د منحرفو او کفري ډلو په حیث پېژندل کېږي لکه قادیانیان، بهایان، بابیان، منحرف صوفیان او داسې نور او یا هم هغه ډلې چې صحیح اسلام خو په ناقصه او نیمګړې بڼه خلکو ته وړاندې کوي او د اسلام اولویت، فرایض، واجبات، جهاد، ولاء او براء، اسلامي نظام، د اسلام حاکمیت، د فساد مخنیوی، کافي شرعي علم، له جهادي حرکتونو سره همدردي، د جهاد او مجاهدینو سره مالي مرسته او حتی هغوی ته دعا یې هم د خپل دعوت له نصاب او فرهنګ څخه د دې لپاره ویستلې ده چې کفار ورڅخه ناراضه نه شي او کفري هېوادونو ته یې د ورتګ له وېزو څخه محروم که دغه خلک له خپل همدغه جدوجهد سره د مجاهدینو تر څنګ ودرېږي او د اسلامي مبارزینو ملا ور وتړي، یقینا به مجاهدین په لسو کلونو کې اسلامي دعوت ته دومره څه وکړي چې دغه ډلې یې په یوه پېړۍ کې هم نه شي کولای. غرب ځکه دغو ډلو ته د فعالیت اجازه ورکوي چې د دوی له دعوت څخه د غرب نظام استعماري پلانونو، کفري تمدن او نړیوال استکبار ته هېڅ صدمه نه رسېږي او په عین وخت کې له مسلمانانو څخه په اسلامي هېوادونو کې د بالمثل مسیحي دعوت د اجازې غوښتنه هم لري. او دا وېره هم په خپل ځای موجوده ده چې مکار غرب به له دغه ډول ساده لوحه ډلو څخه د جهاد او مجاهدینو په خلاف استفاده هم وکړي. په مجموع کې دا هر څه د فکري جګړې د اهدافو د تحقق لپاره تر سره کېږي. څلورم هدف یې د اسلامي نړۍ لپاره جعلي او د پردیو په لاس جوړ شوي قیادتونه رامنځته کول. د فکري جګړې له اهدافو څخه یو هم اسلامي هېوادونه او مسلمانې ټولنې له صالحو قیادتونو څخه محرومول او پر ځای یې د جعلي، د پردیو په لاس د جوړو شویو پردي پالونکيو قيادتونو معرفه کول او د نوي نسل ته هغوی د ماډل او نمونې په حيث وړاندې کول دي. غربيان په دې پوهېږي چې تر څو په اسلامي امت کې مخلص، اصيل، له الله جل جلاله څخه وېرېدونکي او له خپل امت سره وفادار قيادتونه موجود وي، تر هغه پورې به په اسلامي نړۍ کې د غرب ارمانونه نه تر سره کېږي او له همدې امله غرب پر لا پسې هڅه کوي تر څو د مسلمانانو مخلص قيادتونه يا شهيدان کړي او يا يې بنديان، تبعيد او بدنامه کړي. د هغوی په خلاف ډول ډول توطیې او دسیسې جوړوي تر څو یې په ټولنه کې تاثیر له منځه یوسي، کله تورونه ورپورې کوي، کله یې اتباع او ملګري انشعابونو او انشقاقونو ته تشویقوي، کله یې د بې لارې کولو هڅې کوي او کله یې هم جوړجاړي او مصالحت ته وربولي، خو د مخلصو قیادونو پرځای بیا په ټولنه کې هغو اشخاصو او جهتونو ته رشد ورکوي او تر شا یې درېږي چې د غرب په لاره ځي او غواړي مسلمانې ټولنې هم د غرب په لاره روانې کړي، غرب دغه ډول غرب پلوو قیادتونو ته په څو ډګرونو کې امکانات برابروي، رشد ورکوي او په خپله میډیا کې ځلوي. لومړی، دیني ډګر، په دیني ډګر کې مخلص علما دعوتګرا او اجتماعي مصلحین له منځه وړي او یا یې تاثیر محدودوي او د فعالیت ساحه یې ورتنګوي، خو په مقابل کې هم هغه علما، مفتیان، خطیبان، درباري ملایان او پیران چې د غرب د اهدافو لپاره کار کوي، دموکراسي د ژوند لپاره د نظام په حیث مني او سیکولریزم د ژوند د بڼې او عقیدې په حیث قبلوي، رامنځته کوي. دولتي وظایف ورکوي، د وینا او تاثیر لپاره رسنۍ په اختیار کې ورکوي، تر څو د حقیقي اسلام پر ځای چې الله جل جلاله یې غواړي، خلکو ته هغه مسخ شوی، بې تاثیره، بې حکومته او بې نظامه اسلام ور معرفي کړي چې امریکا یې غواړي. دوهم، سیاسي ډګر، په سیاسي ډګر کې د مؤمنو سیاسي قیادتونو چې الله جل جلاله د مخلوق لپاره د الله جل جلاله د نظام پلي کېدل غواړي، مخه نیول کېږي او پر ځای یې خاین، درواغجن، ډارن، خرڅ شوي، معامله ګر او منافق قیادتونه قدرت ته رسول کېږي تر څو د دوی له لارې د اسلامي نظام د نفاذ مخه ونیول شي او مسلمان ملتونه د تل لپاره د غرب په سیاسي غلامۍ کښې پاتې شي درېیم فوځي ډګر په فوځي ډګر کښې هم غرب هغه فوځي مشران رامنځته کوي چې ذهن او فکر یې دوی د اسلام په خلاف ورجوړ کړی وي او بیا وروسته د همدغو مسلطو فوځیانو په لاس اسلامي حرکتونه او د اسلامي فکر لرونکي له منځه وړي څلورم، فکري ډګر، په فکري ډګر کې هم غرب په اسلامي نړۍ کې د هغو اشخاصو او جهتونو تر شا درېږي چې د غربي ډیموکراسۍ، لیبرالیزم، سیکولریزم، هیمونیزم او نورو نا اسلامي نظریاتو او افکارو د خپرولو لپاره کار کوي. غرب دغه خلک تمویلوي، سیاسي احزاب ورته جوړوي او قدرت ته یې رسوي او د دوی په وسیله په مسلمانو ټولنو کې د مسلمانانو مفکرینو مخه نیسي. پنځم، اجتماعي ډګر، په اجتماعي او د ځوانانو په ډګر کې هم غرب هڅه کوي د ټولنې هغه اللهوبالي، لنډغر، لوېدلي او بې معنویت اشخاص لکه، ډمان، سندرغاړي، نڅاګر او د فلمونو ممثلین ټولنې او ځوانانو ته د نمونې او ماډل په حیث وړاندې کړي، د هغوی حیثیت په ټولنه کې دومره اوچت کړي چې نور خلک یې تقلید وکړي او پر لاره یې روان شي. همدا ډول غرب هغو شکمنو بې هویته او د خپلو اشخاصو ته یې چې غرب ته کار کوي د اجتماعي خدماتو د ترسره کولو موسسې ور جوړوي او د غرب لوی موسسې فنډونه او وسایل په اختیار کې ورکوي تر څو په مسلمانو ټولنو کې د خیر پالونکیو او اجتماعي شخصیتونو په حیث تبارز وکړي خو د دوی په مقابل کې د ټولو اسلامي موسساتو د فعالیت مخه نیول کېږي او کارکوونکي تر ډول ډول فشارونو او بندیزونو لاندې نیول کېږي. دا هر څه د دې لپاره ترسره کېږي تر څو په ټولنه کې د اصیلو او مخلصو قیادتونو مخه ونیول شي او پر ځای یې جعلي او د پردیو په لاس جوړ شوي شخصیتونه قیادت ته ورسېږي چې دغه خلک بیا په اسلامي ټولنو کې د غرب د اهدافو لپاره کار او حاکمیت ته د اسلام د رسېدو مخنیوی وکړي چې همدا د غرب له لویو اهدافو دي.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 اسلامیه مقصد دنیا کې څه شی دی زموږ مقصد په دې خراسان کې د خلافت اسلامي هغه دا دی چې د الله والا قانون په دې ځمکې باندې نفیذ شي، د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه په دې خلکو کې رایجه شي او راشي. دې مقصد لپاره موږ راپورته شوي یو. همدا مقصد د مخته وړو دي مقصد لپاره موږ خپل ځان قربانوو خپل کلیو قرباني ته تیار یو د خپلو کورونو قرباني ته تیار یو چې د الله رب العزت هغه صفا قانون او صفا شریعت دا د الله په ځمکه باندې نافذ شي او د کفیرو والا قانون هغه ختم شي او کفیر مغلوب شي او کوم کفر چې د مسلمانانو په ځمکه باندې قبضه کړې دې دا کفر د مسلمان د ځمکې نه ورک شي هغه ته اندلس نه مشرقي ترکستان پورې څومره مسلمانانو علاقې دغو قبضه کړې دي دغه ټولې له دغو د لاس نه ازادې کړی شي په دې کښې د الله والا قانون نفیظ شي اخوا ته په کفرو باندې اقدامي جهاد به شروع شي او هغه والا کو کم د الله والا قانون د الله والا صفا شریعت نفیذ کړای شی دغه د مو مقصد دی بعضې مسلمانان دې غلط فهمي کې خلکو پرېوستلي دي او بعضې ادارو څه کفري ادارې دي دا د پاکستان مرتد حکومت ایسايي او طرف نه کومې ادارې مقررې شوې دي او کوم خل مقرر کړې شوي دي یا د افغانستان مرتد حکومت طرف نه کوم استخبارات او کوم خلق مقرر شوي دي دوی فرقې ګنډې او دروغو دپاره یې بعضې تنظیمونه څه دغو خلکو را پورته کړي دي او د هغو د مقصد دپاره جنګېږي نو دا حال مو پوه کړو صفا مسلمانان د تاسو د کفیرو فرغیګنډې نه مه متاثر کېږو او د هغو د خبر تاسو باندې اثر ونه کړي بلکې تاسو خپل تحقیق وکړو چې خلافت اسلامیه دلته څه شی غواړي دې خراسان کې الحمدالله یې زموږ سره کوم علاقه راسره دی خوا کښې موږ د الله حواله قانون نفذ کړی دی تر اوسه پورې هغه کښې د الله قانون نه وو د الله شریعت نه وو بعضې د پاکستان مرتدو ادارو بعضې خلکو کښې فایده وکړي وو ځنه ځنه څه نوم یې د جهاد یادول خو د الله قانون یې نه و نفظ کړی الحمدلله څه هغه علاقو کښې موږ د الله والا قانون نفظ کړو خو دې خبرې باندې موږ مسلمانان پوه کړو چې دې علاقې کې ځینو تنظیمونو ځینو خلکو د موږ خلاف اقدام کړی دی او مسلمانان په دې باندې راپورته کوي چې دا د اسلام خلاف خلط دی حالانکې هغه د کافرو او مرتدو ادارو راپورته کړي ځینې مشران د هغو له خرڅ شوي دي او هغه د فاکستان عیسائی دغو خلکو لاس کښې خلط دي نو دغو زموږ خلاف دغه پرپیګنډې شروع کړې دي نو موږ مسلمانانو ته دا خبره ورسوو چې ای مسلمانانو تاسو تحقیق وکړو معلومات وکړو چې موږ څه شی غواړو او چې کومې علاقې موږ سره راسره دي په هغه کښې د چا حواله قانون دی د الله قانون دی او کلانو د غیر د بنشه قانونو کښې نافذ شوی دی خودالله والا شریعت وکښې نافذ دی او د مونږ نبی صلی الله علیه وسلم طریقه وکښې نافذ دی که بل شی دی نو مونږ الحمدالله چې په هغه کښې مونږ د خپل پاک نبی صلی الله علیه وسلم طریقه نافذه کړې ده زه تاسو ته مختصر صورتحال د دې حالاتو بیان کوم ځنه هغه خلق څه د امارت نوم استعملوي او هغه نه استفاده کوي هغو د موږ خلاف په نګرهار کې اقدام شروع کړی دی هغه خلکو زه تاسو ته لږه نشاندهي وکړم چې دا خلک ولې دا کار کوي امارت اسلامي دا ښه نوم دی او دا د مسلمانانو جماعت و سردي مشر ملا محمد عمر مجاهد هغه د تهدید لپاره راپورته شه او زه د الله تعالی قانون د الله په ځمکه باندې نافذ کړي او زه کومه علاقه هغه ته ملاو شي هغو کښې د الله قانون نافذ کړو خو دې خلکو د هغه د تاګ نه بعد چې هغه اوس موجود نه دی د هغه تاګ نه بعد دې خلکو هغه کوم علوم او اپستمولونه کو حالان که دی که د کوم مشران و هغه د پاکستان عیسائی پر لاس باندې خرڅ کړای شو او کشران مجاهدین د هغو وینه خرڅه کړه او هغه نه وو خبر نو هغه خلک دا مخلص مجاهدین وو دا تقریبا په درو ډالو باندې اوس تقسیم دي چې هغه مجاهدین چا د الله رضا دپاره وینه ورکوله او د نبی صلی الله علیه وسلم طریقې لپاره یې قرباني کوله هغه خلق مخلص مجاهدین او خلافت اسلامیه سره ودرېدو ځکه څه مقصد یې دا و چې د الله والا قانون د الله په ځمکې نافذ شي او خلافت قایم شي قیام د خلافت وشي نو هغو راپورته شو او خلافت اسلامیه سره ودرېدو دا مخلص مجاهدین ټول راجمع شو، چې کوم امارت و، دا ټول خلق امارت کښې وو، هغه خلقو نه راپورته شو، مخلص مسلمانانو نه جدا شو. بعض خلق هغه دي چې هغه ناست دي، چې هغوی چا سره هم کار نه لري، نو مونږ هم هغو طرف ته څه توجه نه دې کړې، بلکې هغو خلقو ته مو دا یې وو، چې ای ناستو خلقو! تاسو باندې. امیرالمؤمنین ابوبکر البغدادی القریشی اطاعت واجب دی ځکه چې دا خلیفة المسلمین دی نو تاسو مې رابني وکړو زه کینو مه ادي سره بیعت وکړو ځکه چې دا خلیفة المسلمین دی نو په تاسو باندې د هغه اطاعت واجب دی خو هغه نوس حل دی هغو سره مو څه تعرض یا هغه څه کار نه دی لرلی ځکه چې هغو د موږ خلاف اقدام نه دی کړی بعضې هغه خلک څا درېمه عیسی دی څا د پاکستان عیسائی جوز ګرځېدلی دی څه بعضې مشران د امارت دغه نوم د امارت استعمالوي په حالانو کې هغه د امارت خل نه دي هغه د پاکستان د عیسائی خل دي مغو لاس کې نیولي دي نو مغو په مشورې باندې جنګونه کوي څه هغو دې څه فاڅه فاڅي څه هغو دې څه کېنه کېني او د مغو په امر باندې جنګېږي نو دغو خلکو زموږ خلاف په ډفور علاقه کې اقدام شروع کړ اول اقدام یې دا وکړ چې په نزیان کښې زموږ ملګري ونیولو ملګري یې بندیان کړو موږ ورسره په جرګه ور ولېږله د جرګې بېزتي یې وکړه چې کوم نزیان ولسوال و او جرګې ته کېننسته او موږ ته دا خبره وکړه ته موږ سره د الله په قانون د الله شریعت ته کېنه هغه کېننسته او ملګري بندیان کړي وو صفا یلو چې دا ما نیولي دي ځکه زه دا خلافت اسلامي سره تعلق ساتي بیا په اچین ولسوالیه کې دوی اقدام وکړ په موږ باندې د موږ تقریبا د پنځو څلوېښت لاکو نه تر پنځوسو پورې اسلحه د هغو ونیوله چې هغه مو د پاکستان مرتد پوځ نه په غنیمتونو کې نیولې وه او بې شماره شهیدان په داسې دوی باندې شوي وو قرباني یې شوي وې هغه دوی لارې که ونیوله او ضبط یې کړله او مو صرف یو علاقې نه بل علاقې ته د حفاظت لپاره انتقالوله هغه په باره کښې موږ ته جرګه ور ولېږله، جرګه يې ورسره ګرفتاره کړه، بله جرګه هم ورلېږله د هغۀ بېعزتي وکړه، خو صفوي ورته ويلو چې موږ دغه نه پرېږدو بلکې د خلافت اسلاميه خلاف موږ ته د جنګ امر شوی دی، نو موږ ټول خلق د اچين ولسوالې د فېښې د خلق موږ راجمع کړو، علماء کرام مو ور ولېږل موږ ته، علماء کرام ګواه دي په دې باندې چې تاسو ورسره کېنو خو دا خلق موږ نه ځان وساتي، ځکه له دغو خلکو سره زموږ کار نشته، زموږ فاکستان مرتد حکومت سره کار دی، د افغانستان مرتد حکومت سره هم کار دی، هغو ادارو سره څه هدو په اشارو باندې چلېږي، استخبارات یا ایس ای یا فوج مرتد یا د ملي اردو مرتد فوج یا اربکیان دغو سره زموږ جنګ دی، نو تاسو مهرباني وکړه چې له موږ د منځ نه تاسو وځو او تاسو موږ سره کار مه لرئ او موږ خپلو کفیرو ته پرېږدئ او د کفیرو سره موږ وجنګېږو. او دا اسلحه مو د کفرو خلاف روانه کړې وه خو د هغو ودرېدو هغه اسلحه یې د مو ضبط کړل بار بار اعلانونه یې کول دا مو غنیمت ونیول او تقسیم یې کړل د مو د مهاجرینو مدرسه څه په بندر کې وه تقریبا دوه سوه پر وړو ماشومان هغو کې سبا کیل ته اتو نه یولسو کالو پر ماشومان وو په هغه باندې دغه ولسوال ورغله څه عبدالرحمن نوم یې د اچین و څه اوس مړ شوی دی هغه اقدام وکړ په مدرسې باندې په مدرسې بېعزتي وکړه، ماشومان یې وېرولو، تیکې او راکټو سره په مدرسې باندې داخل شو، د استادانو بېعزتي وکړه، خو دی ورته ویلو زه دوو ورځو کې مدرسه خالي کوو دلته نه وځو، ته څومره مهاجرین دلته راغلي وو، د هغو مهاجرینو ته یې درې ورځې ټایم ورکړ، څه درو ورځو کې دې خاورې نه تاسو وځو. حالانکه مو ته معلومات وو چې موږ باندې فاکستان مرتد فوج اپرېشن شروع کړ او هلته نه ناموس زنانه راغلي او د هغو بېزتیانې لېرې که وکړې هغه یې کورونو نه وبستل هغه خلک ته دې لکه غیرتي خلک او عام خلک هغو ته کورونه ورکړي وو هغه خلک په دې باندې وځېرولو تاسو د خلکو باسو خپلو کورونو نه حالانکه هغو په خپلې خوښې ځایونه ورکړي وو او خلک ښه خوشحال وو نه هېچا ته یې تکلیف نه ورسولی عوامو خلک قرباني کړې وه خو دغه چې کوم خل د امارت اسلاميه نوم استعمالوي نو خارن که هغه خل ددي نه دا د فاکستان د عيسايي خل دي دا هو په خولې باندې دا کار کول نو هغو ته يې ټيم ورکړ درې ورځې ټکي به تاسو دلته نه وځو مونږ په دي باندې بيا صبر وکړ مونږ د مشرانو سره رابطه وکړې مشرانو مونږ ته ويلو حتی که د امير چې نګرهار ولي و د هغه طرف نه هم دغه خبر راغله زموږ په جنګ باندې پوهېږو او موږ سره د خبرو وخت نشته دی بیا مو د صبر کړی دی که تقریبا میاشتې میاشتې تېره شو او بیا اخر دیو په کوډ باندې تعرض شروع کړ د درو سوه نه پنځه سوه پورې خلک یې راوستلي وو په موږ باندې اقدام شروع کړ دوه یو ملګری یې شهید کړ په دوکۍ او په غدر باندې لارې کې ونیول خو ته روان يې که شاته نيتمجې سره اوښت يو شهيد کړ يو يې زخمي کړ هغه نه بعد يې مرګري محاصره کړو په کوټ کښې د څلوېښتو پر مرګري وو نغو مرګري وو ځمو څه شی وکړو اخر مو ا کوټ هم دو دپاره خالي کړ کوټ نه مو ووتو والکانو ته پرېښوده خو بيا دغو مو په سره روان وو نو هغه نه بعد مو سر دغو نه دفاع کړې دې تر اوسه پورې څه دغو سره مو جنګ رغلې دې مو سر دفاعي جنګ کړې سر خپل کورونه مو نه ساتلې دې خپل ځان مو نه ساتلې دې هغه اسلحه هغه ټولو ته تقسیم کړې ده، تر ننه پورې موږ ته هغه اسلحه نه ده ملاو شوې چې کومه د هغو نه موږ اسلحه ضبط کړې ده، هغه نه بعد موږ نور شهیدان وکړو، مرګري ونیولو، ځای په ځای مرګریو ته مشکلات جوړ کړو، د مهاجرینو کورو باندې چپې ووهلې، نو موږ تر اوسه چې کوم جنګ د هغو سره شوی دی دا د موږ دفاعي جنګ د هغو سره شوی دی. حالانکه په دې خبره کې موږ په حق باندې یو چې موږ خلافت اسلامیه غواړو، د الله والا قانون غواړو او هغه د الله قانون نه غواړي. هغه د کوم بعضې ځینو مشران دغو صرف د پاکستان د خوشحالېدو لپاره په څه ځای کې دوی خپل کورونه واوسوي او دې کفرو مرتدو نه پیسې ووهي، نو تاسو ټولو مسلمانانو ته پته دی چې دا د فاکستان عیسايي باندې خرڅ شوي دي نو دغو مخلصو مجاهدینو ته یو څه مخلصو مجاهدینو نو موږ ټول امارت سره جنګ نشته بلکې هغه خلک چې د فاکستان عیسايي په لاس کې دي او هغو په موږ باندې اقدام کړی دی هغو نه سر مو دفاع کوو خو تاسو کشران مجاهدین که چېرې دې لپاره راپاڅېدلي اوس د الله والا قانون نفظ شي د الله والا طریقه د نبي صلی وسلم طریقه نفظه شي د دې خبرې نه سټ ته شو همدغه امر تاسو ته راوړی دی تاسو ساده مسلمانان یو دا خلکو مو خرڅوي هغو باندې مزې کوي پیسې خلي او تاسو ساده مجاهدین جنګېږو نو تاسو مهرباني وکړو ستاسو مسلمانان د کیسه مه خلو ورته په خوله باندې مه دوکه کوي دا یو صرف یو جز دی دا د امارت اسلامي نوم استعمالوي او حران کردي حقیقي حال نه دی نو تاسو قرباني ورکړې ده تر اوسه پورې هغه دا مقصد وو څه خلافت قایم شي او خلافت اسلاميه راشي هغه اوس راغلل مونږ اوس هم دغه بار بار دا مطالبه کوو د دې بعضې هغو خلکو نه څه د پاکستان په عیسايي باندې خرڅ شوي دي هغه خلک هغه سر غلط فهمي کې پرېوتلي دي او دوکه کړي دي حالکو دي ټول ته مو دا يو که تاسو مو سره دالله کتاب ته کينو او شريعت در سره کينو څه کومه فيصله يي دالله په کتاب يي به سره وکړو دالله په قانون يي به سره وکړو او انشاالله څه موږ تاسو ته ددي حقيقت در وښيو نو د کوم ځای کې تاسو غواړو په هغه ځای کې مو تاسو سره شریعت ته ناست یو چې د الله والا قانون هغه ته مو درسره ناست یو د الله والا شریعت ته مو درسره ناست یو کوم ځای کې تاسو غواړو دا مې ربني وکړو د جنګ نه وروسته شو که چېرې تاسو مو سره د الله کتاب ته نه کینو او د نبي صلی الله وسلم طریقې ته راسره نه کینو نو بار بار به مو باندې اقدام کوو نو انشاءالله تعالی د مو مدد کوي خو تاسو به الله ذلیل کوي خو تاسو به الله په دې دنیا کښې په رسوا کړي ان شاءالله تعالی ځکه څه موږ د الله رضا د پاره راپاڅېدلي یو د هر قسم کافر سره هم جنګ دی څه کافر دی هغه سره هم موږ د جنګ اعلان کړی دی که مرتد دی هغه سره موږ د جنګ اعلان کړی دی تاسو ته پته دی څه موږ د افغانستان بعضې مرتد ونیولو څه پولیس کښې او شرعي محکمې ته هم پېش کړو شرعي محکمې نه بعد هغه قتل کړای شو دغه ویډیو تاسو لیدلې سمو د خراسان ولایت نشر کړه اخوا ښکرا خلق مو درجه مو کوله باندې قتل کړل همدارنګه ځنه جاسوسان سب دي کوټ باز علاقو کې ونیوی شو او شرعي محکمې ته پیش کړای شو هغه نه بعد هغه قتل کړای شو لومړي څه لالچ هېڅ هغه راز په هغه باندې حاصل نه کړ همدارنګه پاکستان بشماره فوج څخه مو نېولی دی او د الله رضا دپاره ما قتل کړي دي اوس موږ خالص د الله رضا دپاره د هغو سره جنګ دی او ان شاء الله څه موږ کې ساي دا کافر مونه به قرار نه کیني نه د پاکستان مرتد خوشحال شي څخه دا مصروف شولو او نور د پاکستان مرتد ادارې او کافر دار په دې باندې خوشحال شي دا مصروف شولو ان شاء الله تعالی زموږ دغو ټولو ته داسې سبق ور وښیو چې دوی به په ژوند یاد وساتي خو هغه تنظیمونه چې هغه د الله کتاب ته موږ سره نه کېني، د الله شریعت ته موږ سره نه کېني، موږ د الله کتاب لاس کې نیولی دی، دغه ته راسره نه کېني، ان شاء الله تعالی طبیعي به انجام ډېر بدتر وي، نو دا مهرباني وکړي مسلمانان چې دغه نه ځان وساتي چې څوک غواړي هر ځای کې هر وخت په هر ټایم باندې موږ د الله کتاب ته او قرآن پاک ته د هغو سره د الله کتاب فیصلې ته حاضر یو ته چا باندې يې کوي په هغو سره حاضر يو ته څوک يې خوښ وي د الله کتاب فيصله موږ ته کوي موږ ورته تيار يو که بيا نه کوې ان شاء الله څه انجام وي به دا څه بدتر وي څه په سترګو يې به وګورې ان شاء الله تعالی نه مو مسلمانانو نه دغه او دا خبره مطلوب ده دغه طلب دی ونه خو دا نو نه غواړو څۀ مسلمانانو تاسو دې دوکې کې واقع نه شو د خراسان ولایت څومره مسلمانان یو تاسو سره دو خلکو دوکه کړې دې شکلې د مجاهدینو اختیار کړې دې حالان کې دغه مجاهدین نه دې دا کوم خال څه د پاکستان په استخباراتو باندې خرج شوې دې څه اوس ایران نه خپل مدد وغوښته د خلافت اسلامي خلاف څه ایران هغه مرتد ملت خو په شریعت کښې مو دا امر اول دا دی تاسو مرتد قاتل کو د مرتد جنګ په اصلي کافر باندې مخکې دی خو ان شاء الله تعالی چې اصلي کافر ومونه په حرام سره نه کیني دا نو الله باندې اعتماد دی چې ان شاء الله تعالی دا مخته الله بیږي الحمدلله چې اوس مسلمانان متوجه شوي دي ورځنه مسلمانان بیعتونو ته روان دي مکمل حرکت کې راغلي دي د تاسو مسلمانانو تاسو باید دا خبره واجب دی تاسو د خلیفة المسلمین سره بیعت وکړو او د هغه اطاعت وکړو تا خلیفة المسلمین اهل الحل والعقد مقرر کړی دی ابوبکر البغدادي القریشي حفظه الله چې کوم علاقه ورته ملاو شي په هغه کښې د الله والا قانون نفذ کړی د الله والا شریعت یې نفذ کړی دی ته خو تاسو باندې د هغه اطاعت واجب دی چې هغه سره خپل لاس ملاو کړو ټول مسلمانان دواړه تنظیمونه له بیعت بلکل نه دي مراد، ځکه کله خلافت قایم شي د ټولو تنظیمونو شرعي حیثیت ختم دی، د دې تنظیمونو مقصد دا و چې موږ خلافت قایم کوو او هغه دا دی راغله اوس په دې هر کومن واجب دی چې خپل تنظیمونه ختم کړي او د خلیفة المسلمین سره بیعت وکړي ګوره په دې خبره باندې موږ سره دلایل دي د قرآن او د حدیث نه د فقهاو مجتهدینو د څو سوه کاله زموږ خلافت تېر شوی دی خو دا حال تاسو دوکه کوي خپل مشران تاسو مهرباني وکړو د خپلو د مشرانو بې دلیله اطاعت مه کوو تاسو ته کومه خبره کوي هغه باندې دلیل ونه غواړو د قرآن نه ونه دلیل غواړو د حدیث نه ونه دلیل غواړو د سلف صالحین طرف نه ونه دلیل غواړو څه خو څېرې دي مسلې کې تاسو مطالعه وکړو چې خلافت را شي بیا تنظیمونو چلول جایز دي بیا بل مسلمان ته جایز دی چې تنظیم کې وخت تېر کړي یا بیا مسلمان ته جایز دی چې کښېني او بیعت ته ونه کړي نو ای مشرانو مجاهدینو تاسو دوکه نه شو که چېرې تاسو مشران بیعت نه کوي نو تاسو هم مخکې شو ځکه په مشر باندې ته نه خلاصېږې ځکه د مشر د خپل عمل دی ګوره تا خپل عمل دی ته جهاد دپاره راپاڅېدلی مخلص یې د الله دپاره وینه ورکوې نو خپله وینه مه ضایع کوه او د خلافت اسلامیه د خلیفة المسلمین سره ابوبکر البغدادي د الله په دین مو دا قرباني بس ده چې د تن غوښې مو غرونو کې پرتې دي او دغه درس مو د سلفو ژوند راکړی. دغه درس مو د سلفو ژوند راکړی. چې د پت ورځې جنګونو کې پرتې دي. ډېر ښکلی. ډېره مننه. او د جنت د خوشحالۍ رنګینې ورځې. د جنت د خوشحالۍ رنګینې ورځې. او د دنیا کفري تیارو ته چې زوال شي. د دنیا کفري تیارو ته چې زوال شي. سپین قانون د پاک قرآن در ځنې غواړم. ډېر خوندور دی ماشاءالله. او د کفري قانون بچي په درست جهان کې مات رامات ورک او پرېشان در ځنې غواړم. واه ډېر ښکلی. او په سپین پړق د موټر بم کې په کافرو. تر هغې مو په پاک الله عز وجل سپارو د الله په امان والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.